عمل کې فرق رتی وو قول کې دوره فرق نشته صحیح شو د بعد دغه باندې شخص حلال لیکلی وي لکه د انرژي یا دغه هغه ته خپل دغه ورکړي وي کورک شو نه دا انرژي وي یا بوتل بار مونږ راځي کنه هغه دا حلال په لیکل شي مطلب دا سکل حلال دی حلال دی دا اوس هغې د ورته جواز ورکړی اوس معلومات نه کېږي چې دا حلال دي که حرام نه دي او بس هغه ته برسه پرې هر څور برسه ته کوي نه کوي ما کول نه قات شکی بندونه نه جوړه ما کوم او بوک خو بس چاپ داسې نشاندهي ورکې څه کړی ځنه شونو کې که حلال هغه وي ته ور باندې باور نه شي کولای مثلا چرګ روشي حلال شوی اوس پپسي وي او ډیو وي چې وي کنه دی باندې حلال لیکل کنه وی لیکل نه مو حلال متلیدای شي غالب ګمان انداز ده حلال او کچره نشه او چې وی د بیت محسوس کیږي چې نه چې ته چاته محسوس کیږي نو د وشونو کې شک لري په کار واو کې بس هغه خړل مې په کار والله اعلم ها ته بل طرف ته ونه دی خبره کړه وړه ورنه کې صحیح ده دا خبره تاسو د اوس موږ کومه مسله وکړه دا د خبره نه کاټ کو نو کواس مو باندې کیږي ته یو نه کاټ کو دا خبره مو ته په کټ وډیږي خلکو ذهن خرابېږي صحیح ده صحیح شو جدای جدا کېږم ښه برائت کوم معنی څه شي جدا کېږم د مو علاقې کې دي ته ایت ابرا کوم ښه ابرا ابرا ولا برائت خاص د عربي الفاظو ته استعمالوي د مخالف ابرا دې کنه با ابرا خط ها نو ابرا کوم جدا کېږم بزاره کوم کنه دا دا معنی یو خو د ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام اکثر متد لا اله الا الله نه خیال ده نه ده د امام الموحدین وکړه ندی وجنه مدت امام الموحدین نو د ټوکو مته خو قد الله ته حکم کړی چې دغه اتباع وکړه فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا صدا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کړی محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه اتباع وکړه چې یقینا زه، بېشکه زه، بیزاري کوونکی یم، بیزاري کوم، جدا کېږم، د هغو معبودانو نه چې تاسو یې عبادت کوئ. ښه! انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني مګر هغه الله سره تعلق ساتم چې زه یې پیدا کړی یم. فانه سيهدين نو یقینا هغه بزر مت هدایت وکي صحیح ده من کوم نشته د دې کې ابل ځای کې انت به هغه هغه نمبر روان دي صبر دا اصل کې د لا اله الا معنا کړه او دی پسې الله عزوجل به فرمایلی وجعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون ابراهيم عليه السلام خپل ځان نو ورسته دا کلمه مود پر پرېخلله چې تاسو دته دته بار بار رجوع کوو خادي کلمه ته کته مونږ کوي کته رجا ساتي کته جهاد کوي کته ذکر است ته شه کوم عبادت ته کوي ته دې کلمې ته رجوع څه کوي ته څوره عبادتونه دې کلمې سره تړلې نو عبادتونه به ډېر سیده وي ښه شرک د شرک بوی به د عبادت ته ورنږدې نه شي صحیح ده نو که کله د عبادتونو دین لری کړل کنه بیا کې اصل حقیقت نه پتی کیږي به دا غو مثال د دته ونی وی ته هغه ولی جرړ نه وی مثلا نن نه وی سبب کا سبب وی چیږي صحیح ده کنه نو دی وجه نه دي ته بار بار رجوع پکار دي لعلهم يرجعون شرک نه خلق را ګرځوي توحید طرف ته را ګرځوي او کچا کې توحید وی هغه خپل ایمان تجدید دي سره کوي یو حدیث کې دا سره جددو ایمانکم بقول لا اله الا الله او کما قال صلی الله علیه وسلم تاسو خپل ایمانونه تازه کو لا اله الا الله سره صحیح کنه نو هغه دې سره نه ته کېږي چې ته یې چې ورځې کې درې سوه ځل لا زر ځل لا اله الا یم مطلب یې نه پوهېږم چې څه دي اګر که هغه سره هم څه نه څه ایمان ته تقویت ملوي خو دی مکمل مطلب باندې ځم پیوي به دا ته څومره ذکر کاوي دومره د ورسره تزکیه د نفس کیږي غټ شرک نه د نفس سپکیږي وړ شرک نه د نفس سپکیږي او نور ګندګیان نه د نفس سپکیږي دریم دریم مطلب د لا دریم مطلب د دشمنی کوم ښه څه شه دشمنی کوم دشمنی کوم ټول باطل معبودانو سره مقابله کې د دوستی کوم چا سره الله سره صحیح ده دی باندې دی باندې دلیل دی د سوره شعراء آیات الله عز وجل فرمای چې ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته ویلو فانهم عدو لي دا د لا اله مطلب دی و الا رب العالمین دا د الا الله مطلب دی ها بیا د درې وړه مطلبونه د درې وړه مطلبونه البته د له سره معنا یو ځای وکړه کنه معنا مو نه کړه کنه برات سره مو معنا نه کړه لا وغه سره مو معنا نه کړه کنه برات سره چې معنا کوو نو به داسې معنا کوو لا اله برائت کوم جدا کېږم ټول معبودانو نه یا برائت کوم جدا کېږم همدارنګه لا اله دشمنی کوم هغه چا سره چې چاته عبادت کیږي یا دشمنی کوم ټول معبودانو سره الا الله سوا د الله نه تاغه سره دوستی کوم لا اله ته چاته رکوع سجده کیږي چانه مدد غوښتل کیږي چاته تحلیل او تحریم حق ورکول کیږي هغه سره دشمنی کوي الا الله سوا د الله نه هغه سره دوستي صحیح به د درې وړ مطلبونه کوم دي د انکار کولو ولا د برائت کولو ولا د دشمنی کولو ولا دا الله عز وجل یو آیات ترجمه کړی دی سوره ممتحنه کې چیرته سوره ممتحنه کې الله عز وجل فرمایي والذین معه او هغه کسانو کې چې هغه سره وو هغه سره دي ابراهیم علیه السلام سره ملګری دي ملګری څوک دي یو د ابراهیم علیه السلام صحابه دي او یو د تمام پیغمبران دي د اوس دی پسې کوم عمل خی د ټول پیغمبرانو او د ابراهیم علیه السلام او دغه ملګری ټول ملګری عمل ده حتیش کې نمونه را نمونه دي کړي اذ قالوا لقومهم څکل څکل ویلو دی خپل قوم ته ابراهيم عليه السلام او دغه ملګری خپل قوم ته ویل یعنی ټول پیغمبرانو خپل قوم ته خبره کړې د هر څه سره ښکاره کوو ښه پټ پټ په نه کوو چېرې مو وي چېرې خو لږ فلانی سړی ډېر سخت د کافرو خلاف دی خو پټ پټ نه جواد وکړي صحیح دی یو طرف ته خپل مشر ته دومره غټ جرأتمن یې او بل طرف ته بیا خلاف پټ کړي د به مشر شو د به جرأتمن شو کله پښو نه زیات ډاران صحیح نو درې وړه مطلبونه یو آیات ته ترجمه کړل ښه صحیح دی لکه څنګه موږ ته ویلو دنه مخکې مته دا خبره وکړه چې لا اله هر باطل سره د معاملې کولو طریقه متخی کنه و الا الله هر حق سره موتا د معاملې کولو طریقه خي الا الله دویم خبره دا چې دنیا کې د ټولو نه غټ باطل د ټولو نه غټ باطل دریم خبره ده چې دی باطل سره د غټ باطل سره دا طریقه خو د دمو د زړه ولا طریقه او د ژبه ولا طریقه څه حد پرې د همو ته لا اله و خیر ها او د غټ حق یعنی الله سره د معاملې طریقه متا د زړه و د جبه ولا الا الله وخه صحیح ده کنه نو اوس په دی غاټ باطل سره د معاملې کولو عملی طریقه دي شي عملی او دا غټ حق سره یعنی الله سره د معاملې کولو عملی طریقه شي صحیح چې دې سره موږ د خپل توحید را پوره کړو را پوره کړو دنه مخکې کومه خبره وشوله هغه د مو مسلمانۍ د پر شرط وه هغه نه علاوه مسلمانان نشي جوړیدل چې مو د زړه په خله د ټول معبودان الله نه علاوه دا باطل نه وی ګڼلی او دې مقابله کې الله حق نه وی ګڼلی د باطل معبودانو نه انکار نه کړای او د الله اقرار نه کړای او زه څوره پر دې باطل معبودانو نه برائت نه کړای او الله سره تعلق نه جوړ کړای او زه څوره پر باطل معبودانو سره دښمنی نه کړای الله سره دوستی نه کړای ور پر موږ مسلمانان نشو کېدای د مسلمانۍ د پر شرط ښه د مون خالص کلمه ګو مسلمان جوړوي باطن د بیل بیا وحسابه علی الله کنه حدیث د انکار و د د طاغوت مملې کې مو یو حدیث تاسو ته نوٹ کول خغه نه ذهن نه وته نبی صلی الله علیه وسلم فرمی مسلم شریف حدیث ته من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله چا لا اله الا ویلا او انکار وکړه هغه معبودان نه الله نه علاوه عبادت کوي دا په ظاهر باندې کلمه ګوش وخه دی واجه نه دا معلوم په مسلمانانو حرام دی ونه په مسلمانانو حرام دی په ظاهر مسلمان دی مسلمانانو ته جایز نه رته مړی کی او باطن چاته سپارل شوی دی الله ته سپارل شوی دی بر سره حساب کی او که څوک خپل باطن جوړول غوړي خو اول بدغه ظاهر جوړوي هغه سره باطن به به جوړیږي په تشي څه کله د دې کلمې علم سره سره اخلاص ور جمع کی صدق ور جمع کی یقین ور جمع کی نو به حقيقي مسلمان جوړ او ظاهري کوم عملونه دي هغه د لا اله الا الله مون تقاضا کوي عملی تور باندې نو مثال په تور څه دا څوره باطل معبودان دي د ټولو ته مو باطل ویلو زړه کې وا او په ژبه والله عزوجل مزړه کې حق وګڼل او په ژبه مو ویلو ته الله حق د دې حق مو ولا ادا کوي شو چې مو کله علم وکړو ته شو علم دا یو حق دویمه ده چې څومره باطل معبودان دي هغه نه مو انکار وکړل او د ځان سره خو زړه کې مور نه منکر یو په جبه مو نه انکار کړل ځان سره خو او د الله عزوجل مې اقرار وکړو هغه مو منل او ایمان براوړل د دې حق په کله ادا کیږي چې کله موږ د دې دعوت وچلو ها ته شو چلو دعوت دعوت ذریعہ سره د کوم انکار مو کړی دی دا انکار خلکو ته ورخاره کو علی الاعلان صحیح کفرنا بكم صحیح او د دې مقابله کې الله بنه ایمان ورخاره کو دې دعوت وچلو لکه د دې انکار او د دې اقرار عملی طریقه مکمل حق له د کیږي چې کله ته د دې دعوت همدارنګه د برات د ټولو باطل معبودان نه د جدای کومه عملی طریقه ده هغه هجرت ده شه ده هجرت ده لکه څرنګه اصحاب کهف خپل قوم نه هجرت کړو کا د لا اله بنه عمل کړو په برائت عمل کړو کا الله ور بنچره مې ربون شو درې سوانه کولې خو به ودی همدارنګه ابراهيم عليه السلام د کوم آیات مونته یو دلیل کې بیان کړو دی عبادت معنی کې سوره مریم کې واعتزلکم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا ناز کې واعتزلکم وما تدعون من دون الله دا د لا اله معنی کړي ده اصل کې خپل اجرات سره معنی کړي ده لا اله وادعو ربي ادعو رب نو دا د الا الله عمل سره منع کړی اندرنګه سوره صفات کې انی ذاهب الی ربی سیهدی انی ذاهب دا ذاهب الا ربکم دې دې کې د نفي او اثبات دوړه منم ذاهب څه کله تشوله خو هغه خدا ته پرېخلل برات خدا ته وکړ اثبات دا ذکر کړه ته نفي ورکه خپل موجوده ده لکه څنګه سړی وي چې زه مسلمان شوم معنا دا چې کفر مو پرېخلل مسلمان شوم کنه سړی ته مو الله ته مخ ورته وکړل معنا دا چې مخلوق نه مخ وړه وکړه کله کله ځنه اثبات دا چې وي چې نفي خپل موجوده یو ځای راځي ها نو هجرت عملی شکل دی د تشي عملی شکل هجرت د تشي دی د براءت صحیح دی د معنا خو دی او د براءت عملی شکل هجرت دی کته په براءت عمل حقیقت کې کوي نو هجرت وکړه هجرت په دوا کې یو هجرت د هغه علاقې نه دی چې کوم علاقې کې د طاغوت غلبه وي او بل هجرت د هر ګناه نه اڅه تاغوت کوم علاقې کې غالب وي هغه نه هجرت خو ډېر واضح دی ټول ته معلوم مند او د الله رسول صلی الله علیه وسلم کوم مکه نه مدینه ته هجرت کړه او هغه ډېر واضح ثبوت دی ابراهیم علیه السلام کوم هجرت کړه او د اصحاب کاف کړه وغیرہ او یو هجرت د ګناونو نه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته المهاجر من هجر ما نه الله عنه مهاجر حقیقت کې هغه د څنګه هجرت وکي هر هغه شي نه الله نه منع کړي یعنی ګناونو نه هجرت وکي ګناونه پرې صحیح دی لا اله الا الله د الله پر کېږي چې د دوړه هجرتونه وکي ها او طریق الهجرتین د ابن قیم رحمه الله دغه د خبره چړل یان دي طریق الهجرتین ها الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ته هجرت ول مراد ده ځای کې دا ها نو د برات مقابله کې څه شو چې ته د کوم رکوع سجده دي یا د سره متعلق کوم عبادتونه دي دا الله د پر وکه یا عملی تور بنې وکه صحیح ده کنه مدا ته عملی تور بنې الله نه وغوړ صحیح ده د تحلیل او تحریم حق د کوم الله تور کړی دی په دې عمل وکه حلال نه حرام نه ځان وسته په فرض او واجب بنې عمل وکه صحیح ده د تعلق عملی شکل اعمال ده دشمنی او دشمنی مقابله کې څه دوستی دوستی واکه نو د دشمنی عملی شکل کوم دی دی د کافر معبودانو او کافر سره کنه دی ټول سره دغه کفر سره کومه دشمنی دی موږ دشمن عملی شکل جهاد جهاد جهاد او قتال او د دوستی الله سره د دوستی عملی شکل د الله شریعت نه پس کول دي او دا دوړه خبره الله عزوجل د سورته انفال یو آیات ترجمه کړی دی دا دوړه خبره الله عز وجل د سوره انفال یو آیت ترجمه کړی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه تاسو دي کافرو خلاف جنگ وکړو تر هغه وخت پورې چې د کفر او د شرک زور ختم شي فتنه نه مراد د کفر او د شرک زور د زورور شرک هر شرک فتنه وی نه وی کله وی کله نه خو زورور شرک هم ده اخو مخه فتنه وی فتنه معنا امتحان وی ته امتحان کې چې وی ته پورا په خپل دین عمل نشي کاوه ورته زورور شرک کنه غالب شرک غالب کفر لکه وسته سیکولرزم ده جمهوریت او وطنیات ده وضعي قوانين دي شخصي ازادي ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگ وکړو دي کافرو خلاف تر هغه وخت پورې چې فتنه پاتې نشي یعنی تر هغه وخت پورې چې د کافرو زور خاتم شي د شرک او د کفر زور خاتم شي حتی يعطوا الجزيه تقوم ته ده هدا تر دې هغه وخت پر جنگ وکړو چې کافر جزيه ورکړي چې کله جزيه ورکړي خو زور ختم شي زور ختم شي کنه او او همدارنګه ويكون الدين خده ويكون الدين كله لله د الله ټول دین نافذ شي د الله ټول دین نافذ شي صحیح ده کنه نو دې ځای کې حتا لا تكون فتنه دا د دا د غد د دشمنی کافر سره د دشمنی عملی عملی شکل لا اله غوند شکل ور کړه دا لا تكون فتنه صحیح او كله لله كله ويكون الدين كله لله دا د دوستي او الا الله عملی شکل ده صحیح ده کنه ته الا الله ته عملی تور باندې نفذ کوي نو طریقه به دار یعنی شریعت ته نفذ کوي صحیح کنه ام ام درنګ د دوړه معنی به یو حدیث کې یو لفظ کې راځم کړي نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کوم پیند شو نه ور کړی شو او کې دا او تی تو جواب الکلم سمته د جمع خبر را کړی شو دي وی خبره کړي خبره راټینګي کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چا ویل چې یو سړی ریا د پر جنگ کوي بل د قومي غیرت په وجه جنگ کوي کنه نور غنیمت په وجه جنگ کوي کوم څوک د الله لپاره کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی بخاری روایت ده من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله او دا الله کلمه بلند شي کسه نفي او اثبات دواړه ذکر نه کړو صرف اثبات ذکر کړو خو اثبات کې نفي خپل پرتا و ځکه چې کله د الله کلمه بلند شي نور کلمې ټول ټیټ شي بل خپل خپل ټیټ شي نو لتكون کلمه الله هي العليا د دې لپاره چې جنگ وکړه چې د الله کلمه بلند شي د الله دین غالب شي مطلب اداره چې د کفر مغلوب شي نو اندغه د الله لپاره کې صحیح ده نو زما خبره شي نو تاسو ان شاء الله لا اله الا مطلب ته ورسېدل کنه اوس محمد رسول الله منه کړو کنه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول محمد صلی الله علیه وسلم د څوک ته محمد صلی الله علیه وسلم اوله خبره ده چې دا بشر دی انسان دی انسان دی په غیب نه دی خبر مګر په پاغو غیب خبر دی چې الله خبر کړو دی د وحی ذریعہ سره او چې الله د وحی ذریعہ سره کوم غیب باندې څه خبر کړو په غیب مو خبر کړی هغه به به ځون سره پټ نه دی کړی ښا صحیح دی الله عزوجل فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ته څه ته خلکو ته وی سورته انعام کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ته خلکو ته وی چې ما سره د الله خزانه نشته او په غیب دم زم خبرخه همدرنګ ویل چې ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير کچې زه په غیب پیدل مو ډیر خیرونه را جمع کړی مو تم نقصانونه نه رسیدل ډیر نقصان نه درسیدل کنه صحیح ده لکه اویا کسان یو ځای ته استولي او صحابه هغه ټول هغه قاتل چې خبر راوي لګلې وای صحیح ده سره غټ پریشان و عائشہ رضی الله عنها باندې تهمت لګیدل او سخت پریشان دوره پریشانی ته څه ضرورت و که صحابه ودا کیدا وای نبی صلی الله علیه وسلم د په غیب پیږي خو ته بیره ته په غیب هڅه خبري ته مو سره موجود وي عائشه سره موجود وي خو حال وی کنه څه کیځه ولې دوه انتظار کول صحیح ده ته ډېر کیسې عثمان رضی الله عنه د شهادت خبر راغله ویلو څه عثمان رضی الله عنه شهید کړه دی نبی صلی الله علیه وسلم ټول نبیات وختل د خاص څه اکټینګ نه کول کنه ولی از بالله کنه بیا ته خسته یو شهید شوی که په غیب خبر وای ورته کې موجود وای حاضر نظر وای خو بیا خو نبیات نخستل کنه خلکو صحیح ده ډیر مثالونه دي د جهان ستر مثالونه عالم الغیب نو صحیح ده او بل کیسه دا چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه ودا وفات شوه وفات شوه دی الله عزوجل ورته مخکې نه فرمایلو انک میت و انهم میتون ها څه ته بمړېږي د خلک بمړېږي اندرنګه سوره ال عمران کې وتی و ما محمد الا رسول محمد صلی الله علیه وسلم خو بل څه نه ده د الله رسول دی کنه فایم مات او قتل انقلبتم على قبركم کچره مړ شي یو کارته ووجل شي به څه کوي تاسو بیا واپسې کو دي دین نه غته چال دی کنه نو بل دا کله چې وفات شول نو په دې بیا صحابه ټول اجماع کړل او بکر صدیق رضی الله عنه منبر ته وخت ویلو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ته محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم عبادت چا کول نو محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت کچا د الله عبادت کول نو بس عبادت کوي ځکه ته ژوند دی قیوم دی کنه مړیږي نه نو محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی صحیح دی او بل دا چې محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی هغه نه بعد بل پیغمبر به نه راځي الله عز وجل او خاتم النبیین یلی دی او د په خپل حدیث کې فرمایلی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخیری پیغمبر منه بعد بل پیغمبر نه راځي او بل پنځمه د کشپګم خبره ده چې محمد صلی الله علیه وسلم اتباع او اطاعت په ټول امت باندې مقدم وي ښه د محمد صلی الله علیه وسلم خبره مقابله کې د هیڅ خبره نشي منله ها د محمد صلی الله علیه وسلم خبره مقابله کې د چا خبره ویو کنه خو دا یو مفروضه وی موجوده کنه الحمد اگر کده مفروضه دین نه خو د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله کې کده هر څوره غټ سړي خبره شي اب منل نه شي په دې ټولو ماته اجماع ده ټولو مات په دې خبره اجماع ده خالص د محمد صلی الله علیه وسلم خبره منل شي ځکه صدا خصوصیات خالص محمد صلی الله علیه وسلم ته حاصل وو هغه نه بعد به بل چاته نه حاصل بل دا چې محمد صلی الله علیه وسلم یو طرف تبلیغیانو او تبلیغیانو غوند نور خلکو یو طرف دومره مبالغه سره بیان کړل دا غ نرمي دا غ اخلاق کنه سو دا بل طرف باندې د سره د چا یقین نه راځي سختی بنچ ته کړي حالانکه محمد صلی الله علیه وسلم یو حکیم وو کنه الله ورته ډېر غټ حکمت ورکړو و دا د دې هر یو خبره ته حکمت یې لري ځکه قرآن کې کله کتاب حکمت راشي کتاب او حکمت راشي نو کتاب نه مراد قران دی په اتفاق د مفسرین او حکمت نه مراد حدیث دی نبی صلی الله علیه و خبره حکمت او حکمت اصل کې وضع شیء فی موضعه د هر شي کې خلل په خپل ځای کې قران کوم آیات باندې څنګه عمل کیږي هغه باندې محمد صلی الله علیه وسلم پیږي صحیح ده وضع شیء فی موضعه اندرنګ نرمي کوم ځای کې پکار دی سختی کوم ځای کې پکار دی سختي ځای کې نرمي کول دا د حکمت خلاف دی بلکې ظلم دی او د نرمي ځای کې سختي کول ظلم او د حکمت خلاف دی کنه به څنګه محمد صلی الله علیه وسلم برکه ته درای کم کوي چې دی همیشه نرمي کوله کڅو چا درای وي چې هغه همیشه سختی کړي دا غلطه ده کچوي چې همیشه نرمي کړي دا غلطه ده جهادونه کړي دي خلکو نسترګي وخلي خلکو سرونه والي خلکو نه لسونه پرې کړي دي سید او لا سبحان مختلف پرې کړی دی صحیح دی او وینځي جوړ کړی دی خزونه صحیح دی او غلامانی خلکو نه جوړ کړی دی او د الله شریعت حدودو کې د ټول کارونه کړی دی صحیح دا مرشد دا تبلیغا احسن دا خبره کوي چې نبی علیہ السلام همیشه غمجن دا خبره څنګه بس همیشه نه خو موږ نه نشو البته نبی صلی الله علیه وسلم امت پر غمجن وو خو یو خبره ده چې هغه غمجنی کومه ده هغه غمجنی په باره کې هغه غمجنی الله باندې کول یعنی کا هغه د چې ډیر زیات تعریف لایک شې نه ده کنه نه که الله خپل الله ورته نو چې خپل حدود کې اوسه ته چا هدایت سره کار نشته ده ته خپل دعوت ورته ورکا که څوک مانی ټیک ته کنه مانی هغه خپل کار دی صحیح ده کنه الله بار بار د خبره کړې ده ورته شد آیات کې وما خلق نبی علیه السلام یو خبر هم نه کوي مګر د وحی نه کوي کنه او ما انتقال الهوا ان هو الا وحی نو کله چې د بدر په جنگ کې د نبی علیه الصلاه والسلام یو ځای خوښ کړ نبی صحابه ورته چې رسول الله دا ځای تا خوښ کړ الله درته وي هغه نه ما خپل رائے بهش کې تا په خپل رائے خوښ کړی دا ځای د جنگ مناسب نه دی بیا نبی اسلام د صحابي خبرو ومنله مشوره ده که امر ده تخپل رائے ده که د الله طرف نه امر ده نو هغه صحابي اصلا دا غنلې و چیرې دا د الله طرف نه کېږي وحي زبې اور کته نه صحیح اندرنګ نبی صلی الله علیه وسلم غالبا بنی غطفان یو قبيله و چې کله د جنگ احزاب وخت وو د غطفان ډېر غټ مضبوطه قبيله نو مطلب دا شو چې اصل دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره وحی وا او صحابه بس دغه تپوس ازادي غو تواصل نه کړو چې رکو وحی نه نبی زور کرا کرا کوم او بل دا چې عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه سره نبی صلی الله علیه وسلم کله ته تندې لکترین کړه او غیره نو ابا سو تولى نازل شول کنه دین نه معلوم شو نبی صلی الله علیه وسلم د کور د وحی په امر نو کړه کنه صحیح نو بس کوم شنو باندې الله منه کړه کنه یو ځنه غم جن کیدن کوم دی مثلا یا نور څه شي بس هغه وحی نه باقی هر شی وحی دی لکه د دې د سیرات ډیر زیات جوانب دی او د مختصر دوره کې موار شي مختصر بینو نو دغه به مختصر بینو او نبی صلی الله علیه وسلم دا مختلف مختصر غونې ژوند او البته د نبی صلی الله علیه وسلم څو قسمه مخالفتونو نبذن ستن متضرری وی الا به مو حقیقت کې بدعت خو تاسو ته معلوم دي هر هغه عمل ته بدعت یې رشي چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم حکم نه کړه او د دین په نوم کې د دین په ثواب په نیت خلک کوي نو بس هغه بدعت او د ستر تفصیل دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمی کل بدعت ضلاله هر بدعت عمره دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه وضاحت کړی کل بدعت ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعت گمراهی دی اگر که خلق خسته کنه کنه نه بدعت حسنه وغیرہ د شونه نشته ریګ دې معلومه ده دا شو لخوا او بدعت ډېر غټه وړوکه ونه وړوکه بدعت د مسلف د زنا او شرف ونه بتر ګڼل دی سید بن جبیر رحمه الله یې تبعید ته د ما بچا یو زناکار سړی سره کینی ما باندې را بعد نه راځي لکه بدعتي سره کینی او د بدعتانو سلف او د بدعتانو خالص خبره نه اوریدله هغه د بدعتانو یو بدعت پور کې مثلا قدری نور بخو سید موحد و نو قبر پرست و نو نو جمهوری جمهوری و نو بتانی و نو سیکولر و هیڅ شی نه و سیبات هر شی برابر خالص قدری بو مثلا لغونه اعتزال شبهه به ورکه نسبیت شبهه به ورکه کنه نو ابن سری رحمه الله په باره کې دا مشهور دی چې هغه ته یو کس سرغل بدعتي خبره ورته کوله غالبا کایوب سختیانی په باره کې دی کډوړ په باره کې دی نو هغه ته خبره کوله او هغه ورته ویل چې زه خو ته خبره نه وره هغه چې وا خبره خو کوم چې نیمه ونه هغه چې خانو زه خو بیا کوم هغه زه وګوره بند او ګوره صحیح نو بدعتي نو در غټ نفرت کول ها اوس خو د بدعتونو ګوډي دي خال کنه صحیح ده سم ډاک دي هغه وخت کې صرف یو بدعت چې د چوکي وای او دویم قسم غدا ده د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه سړی فریق دی کله کله حرام وي کله حرام وي او کله مکروه مثلا کله مکروم نه کنه مکروم نه مثلا مستحب طریقه وي د مستحب طریقې طریقت سړی پرې دی خو به مکروم نه کنه نو دا د دوره غاټ مشکل خو نه لري چې مکروم د مستحب خلاف سړی عملی وکي عملی انکار نه خو کچیر هغه په ځای یو بل د کافر طریقه اختیار کړي نو دا مشابهات دي ها کافر سره مشابهات دي او دا ډېر صح حرام شاید نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې کوم خلکو سره مشابهت وکړه د مغوی نه دی او اصل کې د تشابه نه د پڅو قسمه دی ښا د تشی کې تشابه یو داسې لباس کې او داسې شکل صورت کې تشبه دی دا د کافرو مذهبي شعار وي چې شوی د کافرو مذهبي شعار وي نو دا هو حرام دی بل اتفاق اندرنګ یو داسې مشابهات وي چې هغه هغه د مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې د مسلمانانو او د کافرو مینس کې مشترک ها لکه مثلا مسلمانانو په سوارلیانو کوم سوارلیانو باندې کافر څه سوار دی هغه وخت کې مسلمانانو هغه سوارلیانو باندې کې داسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته داسې نه ویلي چې تاسو دې سوارلیانو باندې ځکه ما کې نه څه کافر وبني کې نه نو دا مشابهت نن سبا د تشونو کې مشابهت کافر سره کوي نو هغه مباح دی هغه ګناه نشته ها صحیح ده نو یو مطلق حرام دی او بل مباح دی یو بل قسم دار چې کافر سره ته مشابهت کوي اگر که اسلام کې و نوازح تور بنې مان نه وی رغل اسلام کې هغه نه واضح تور بنې مان نه وی رغل واضح تور بنې مان رغل دا خلاف کې هغه معصیت یا لشي دریم قسم دی خو اسلام کې ونه واضح تور بنې مان رغلې نه وي خو هیڅ قسم فائدہ یې نه وي دنیوي فائدہ یې نه وي نو بالکل دا خبره هغه نه ښکر کیږي چې دا د کور ته خالص دی واجنه کوي ته کافر سره مشابهت کوي بل هیڅ فائدہ نه کنه لکه ټای چول شو لکه ټای چول شو چې نور څه لباسونه دي پتلونه پتلونه څو واجنه ناجایز دي یو په دی واجنه ناجایز دي چې پتلون کې به پردګي دي او کنه بل داسې پتلون همیشه پچی ټیټ وي صحیح ده او دریم داسې مشابهات کافر سره دا څو درې واجی دی ورکه داسې نو دي ته مشابهات یې ښا دا نجایز ده او د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد که څومره سلف دي که صحابه دي تابعین دي تابع تابعین دي امامان دي دا د دوه حقیقتونه ذهن کې یو دا ډېر غټ حقیقت دی او د کې هیڅ شک شوبه نشته چې کچېره دغه خلک نه وای مخه مخه ګمره کېدو ها صحیح دی ځکه چې د دین وضاحت مو ته اندي خلک کړل ها دا یو دوه دی واجه نه د دې خلکو ته کومې خبره اتفاق وي دا غو مخالفت بالکل په یو حالت کې جایز نه سره دې خلکو د سلف سره کومې خبره مې اتفاق وي او چې کومې خبره کې اختلاف وي نو اختلاف او اختلافي حالات کې به مو د نوې خبره ایجاد نه کوو ځان نه خپل فهم به دا غو فهم سره نه ټکراو دا د بدعتانو کار دی دا یاد وساتئ دا د بدعتیانو کار دی چې ته خپل فهم د هغه فهم سره ټکراو کې ښه البته د مغو کې کله اختلاف وي مثلا د یو امام بل سره اختلاف وي نو د یو امام خبره تر واخلې او د بل پرې ده کنه صحیح نو هغه کې واجه دا وی چې یو ذکر او خلک دا یو خبره ته زیاته قران حدیث ته نږدې لیدای شي او بل لګه د تلر لیدای شي او کچوک دای ترڅ کوي چې دا د کورته ولې وکړه کنه مثلا دی ولر ته ته ولې درې شو بل نږدې نو موږ خو اردوی خو څه نږدې پر دوه خو عمل نشو کوای کنه یو څار دوه نه لري کوم خو به نور به ده به صحیح ده خو یو خو نه لري یو بل نږدې وي کنه نو هغه کې خصوص په کار دي دا نه ته به تحقیق خبره او بل غټه خبره درته دغه به ادبی نه دی په کار چې کله موږ سره دومره غټه خګړه کړې ده چې دا امامان او دا سلف صالحین نه وای مو د دین نه بالکل نه خبرې دي چې سره ست شاک نشته ده صحیح ده او د شیعه او د کفر یو غټه وجه ده د شیعاګانو یو غټه وجه د شیعاګانو د کفر ده چې هغه د مینس کې کومه واسطه دي د واسطه کافر ګڼي چې کله صحابه کافر کړل تبعین کافر کړل نو خو کوم دین هغه راوړل دی هغه دین به برسه نشول بیا د ټول دین نه انکار نه کړل دا په خپل دی وجه نه ډېر سخت کما کل کار هغه ملایان کوي چې د شیعاګانو کې هغه کوي احتیاط کوي چې د کافرونه شیعاګانو کې یو کفر نه خالص دا کفر کافی دی مثال په تور باندې شیعاګان ټول مسلمانان مسلمانان وګڼي خالص امام بخاری ته ویل چې کافر ولی از بالله نو شیعګان بیا کافر شول ځکه چې امام بخاری کفر سره سره امام بخاری نه به برسي کیږي امام بخاری صحیح بخاری ټول به برسي شو صحیح ده کنه بیا سره امام بخاری خو نه دی چې تر صحابه دي سره شپږو صحابه نه علاوه ټول ته شیعه کافر دي نو واسطه خو لړه کنه نو مطلب دا چې کافر کنه یې بے ادبی بنده غونه کوي دا بے ادبی خو یو دی واجب نه جایز نه دی چې تاسو رخی کړه کړی ته ته خدای الله دین رسول لري او دویمه په دی واجب نجایز لري چې دا غو به د وی کله وشي هغه ته چې نظر کې سپک شي نو کوم دین هغه راوړل دی موږ رسول لري هغه دین دم به یار دی نظر کې سپکیږي ښا نو دا غو ډیر غټ آداب مو بنه احترام مو بنه غاده دا فرض دی صحیح دی او نو بس د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی باندې ډیر ستر بیان دی لګ نه دی خو مختصر غونم ځکه کړل څه او څه کله یو شاید ډېر ستر وي تر مختصر کاوي هغه کې بیا سړی نه انداسې ګډوډ غونې بیان کیږي لکه اوس مونږ وشو او د کی وغټه خبره ده انداسې لکه څنګه د الله عزوجل محبت مو باندې فرض ده اندرنګي هغه پسې الله نه بعد بیا محمد صلی الله علیه وسلم محبت مبني فرض دی ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان درې شونه د سیده چې چکه موجود وي هغه درې شونه سره به د سړی ته د ایمان حلاوت نصیب کیږي بخاری کې روایت ده اول شی دا ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما صلی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم به هغه ته محبوب وي دا غو دوه سوا هر چی نه ها او بل یو روایت کې مې ولده و والده و الناس اجمعین ها د خپل اولاد نه او د خپل پلار نه او د ټول خلکو نه درته محبوب دي ها نو عمر دلانو ته نبی صلی الله علیه وسلم عمر دلانو ورته فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متخپل ځان نه علاوه ټول ځین نه زیات محبوب دي او د ټول خبره چې کله به لنډي زیدار دي خبره لنډي زیدار چې لکه څنګه مو عقیده بیان کړه د زړه او د ژبه بیا عملی شکل ټول کوار ها صحیح دی عملی شکل مو ورکړ کنه خدا عمل الله ته بیان نه کوي ګلوره پورې زور پر د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم په طریقې نه وی صحیح دی کنه الله ته صرف یواله ارلوړ نور ټول یاره باندې ټول د اسلام عملونه خو مختصر مې کوم لا اله الا الله کې ذکر کړی دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم